دا صورت مدنی دی اوس د دې صورت د ړومبنۍ روکو ترجمه د الله په نامه شروع کوم چې ډیر بخون کې زیات مهربان دی اے مسلمانانو تاسو د الله پاک او د رسول نه په هیڅ کار کې ځان وړاندې کوي مو او د الله پاک نه ویره ساتي الله پاک ډیر اوریدونکو خپوه دی اے مومنانو خپل اوازونه د نبی علی السلام د اواز د پاسه مو چتوي او داغه مخ کې داسې اوار مچلېږي لکه په خپل مینز کې د یو بل مخکې چې چلیږئ هسې نه چې کړي عملونه مو برباد لاړ شي او تاسو پر خبر قدر لا نشي څوک چې د الله پاک د رسول مخ کې خپل اوازونه فاست ساتي یعنی خکته هم دغه خلک دي چې خدای پاک د تقوا د فاره د هغوی ړونه ازمایلی دي هغوی له بخانه او لوی اجر مقرر دی څوک چې تا ته په حجرو کې د بهر نه چغې وهي په هغوی کې اکثر کسان بې عقل دي او کدی لږ صبر کوله تر دې چې ته په خپل ورته بهر را وتلې نو دا به ورله غوریزه وه او الله پاک بخون کې ډېر رحم کون کې دی اے د ایمان خاوندانو که یو فاسق در تس خبر راوړي نو خو پوره لټون پکې کوي هسې نه چې په ناپوهۍ کې یو قوم ته ضرر ورسوي او بیا په خپل کړو باندې ستومانه شي او په دې خبره ځان پوها کړی چې په تاسو کې د الله پاک رسول موجود دی ډېرې خبرې داسې وي چې که هغه پکې ستاسو ویناګانې ومني نو تکلیف به درته ورسي خو الله پاک تاسو ته د ایمان محبت در نصیب کړی دی او هغه تاسو پړونو کې خیسته کړی دی او کوپر او بدعملی او نافرمانی درته بد ښکارا کړی دا هم دغه خو په سم لار روان خلک دي دا الله پاک په فضل او په انعام او الله پاک خو په ها د حکمتونو خاوند نه او کچره د مسلمانانو دو ټولګي په خپل منځ کې وجنګيږي نو د هغوی ترمنځ روغ او کړی نو بیا که یو ټولګي په بل باندې زور زیاتې کوي نو د زیاتې خور سره جنگيږي تر دې چې هغه د خدای پاک حکم ته بیر تر او جاروزی نو که بیر تر او جاروزی نو د هغوی ترمن په انصاف سره صلح وکړئ او تل د انصاف خیال ساتئ انصافدار د الله پاک خوښوي بشکه چې ټول مؤمنان په کور کې ورونه دي نو د خپل دوه ورونو ترمنځ روغ راولي او د خدای پاک نه ویره کوي چې رحم در باندې وکړي شي نه سړو له په سړو پورې خندا کول په کار دي ګوره که هغوی ترې نه غوري یعنی کېدې شي چې ته چا پورې خان دی هغه ستانه خي او نه خزو له په خزو پورې خنداګانې په کار دي کېدې شي چې هغوی ترې نه غوري دي وي او یو بل له تانه مور کوي یعنی پیغور او نه یو بل ته خراب نوم لئی د ایمان نفس د ګنا نوم لګیدل هم خراب خبره ده او څوک چې اوس هم من نشي نو هم دغه کسان ظالمان دي اے مؤمنانو د ګمان زغلولو نه ځان ډیر بچ ساتئ ځنې ګمان ګناوي او په چا پسې ډوند مه وهئ او هیڅوک دې د هیڅ چا غیبت نه کوي ګنې په تاسو کې څوک به دا ګواره کړی شي یعنی دا به خوښي چې د خپل مړ ورور خوخه دی وخوري نو دا کار خو تاسو خوښ نه وي دا غیبت څنګه کوي او دا الله نه ویره کوي الله توبه قبلون کې ډېر رحم کون کې دی اے خلکو مونږ تاسو د یو سړی او د یوې خزینه پیدا کړی او مختلف قامونه او قبیلې مو درکې جوړ کړی چې یو بل او پی جن دی شي په تاسو کې خدای څخه زیات عزتمن هغه دی چې زیات پرېزګار دی الله په هر څه پوها زیات خبردار دی دا ځینې باندې چان وایي چې مونږ ایمان راوړو تور ته وایا چې تاسو ایمان خو نه دی راوړی هو داسې وایي چې مونږ سر کې خودو تابع شو په خلم یعنی ایمان راوړو او ایمان خو لا تر اوسه ستاسو پړونو کې درننوته هم نه دی او که تاسو د الله پاک او د رسول خبره ومنئ نو تاسو په عملونو کې به د زری عمر چوکس رانشي یعنی کمې بشک الله بخون کې ډیر رحم کون کې دی سم پورا مؤمنان خو بسغه کسان دي چې په الله پاک او په رسول ایمان راوړو او بیا پکې هیڅ شک من نشو او د خپل مال او سر په ذریعه یې د الله پاک په لار کې جهادونه وکړل هم دغه خلک رښتینی دي اے نبی علی السلام تور ته وایا چې خګنې تاسو الله پاک ته د خپل دینداري خبر ورکول غواړي سره د دې چې الله پاک د اسمانونو او دمځکه د هر سیز نه خبر دی او الله ته د دین علاوه هم هر څه معلوم دي دیو پتا مخ جوي یعنی احسان در باندې کوي کتابې شوی دي تور ته وایا چې په ما د خپل تابعداري مخ مخې جوي بلکې دا خو په تاسو باندې د الله پاک احسان دی چې تاسو ته د ایمان لار سم کړه هله که تاسو رښتینی یې بېشکه الله پاک ته د اسمانونو او د مځکې ټول پټ څیزونه معلوم دي او الله پاک ستاسو عملونه ویني ګوري دا الله په نام شروع کوم چې ډیر بخون کې بیا بیا مې ربان دی قاف په قران مجید باندې قسم دی چې مونږ ته پیغمبر کړی خدا خلق په دې خبره حیران دي چې دیو ته د خپل قوم نه یو ویرون کې راغې نو کافران وایي چې دا خو ډیره عجیبه خبره ده دی وایي خګنې چې مونږ یو ځل مړو شو او خاور سره خاور شو نو لا بیا به را ژوندې کیږو دا واپسی خو د عقل نه ډیره لرې ده مونږ ته خود دی هغه ټول اجزا معلوم دي خدای پاک وي چې د امزکه خاورې ترې نری جوي او مونږ سره خو پوره رجستر سنبال پروت دی حق خبره دا ده چې دیو د حق تعلیم دروغجن وګڼو سو وخت چې دیو تراغه نو دیو په تردد کې پریوتل خګنې دیو د سر د پاس اسمان ته نه ګوري چې مونږ څنګه جوړ کړي او خسته کړي دي او پاره کې هیڅ چاوت سورې نشتا یعنی نقصان پکې نشتا او مزګه خو هم مونږه خورا کړی دا او په هغه کې مغرونه کلک خخ کړی دي او هر قسم خاصتا جوړی جوړی سیزونه مو پکې راټو کولی دي چې دا د سترګو غړېدلو او د سبق غستلو ذریعہ دي هر هغه بنده لره چې حق خبره تا راجاروزی یعنی غوږ دی او راتاویږي او د بره نه مو برکتي اوبه رابیولې دي بیا مو پرې باغونه او د پټو دانې را پیدا کړې دي او دنګې دنګې کجوري چې د هغې ګوچۍ یعنی ګنګوچ کی یو په بل کې جوخت پرتی وي د بندیانو د خوراکې د فاره او مړه کلی مو پر راجوندي کړی دي هم دغه سه به د قبرونو نه بهر را وتل کیږي د دین اړومبه د حضرت نوح علی السلام قوم او د رس خلکو او سمودیانو خپل خپل پیغمبران دروغجن وګڼل او عادیانو او فرعون او د حضرت لوط علی السلام رونو او د بن خاوندانو چې دا یو کلی وو او د توبا قوم دغه ټولو خپل خپل پیغمبران دروغجن وګڼل نو زما د عذاب خبره پرې پوره شوه نو ولې ګنې مونږ د دې په ړومبي ځل پیدا کولو باندې ستړي شوي یو سمه خبره دا ده امونګ ورته د شارک نه هم زیات ورنږدې یو دا د ړه رګ ته وي دیو تر آیات کا چې دوه رانیون کې پرښتې دي هغوی خبرې رانیسي چې خی او ګس اړخته ورته تیارې ناشتې وي دیو د خلی نه یو لفظ قدر ته هم ایستی نشي خو یو سارون کې ورته په سارنه تیار ناس وي او ای بني آدمه د مرګ سختیا درته په رښتیانه را ورسېده د مرګ په وخت کې به ورته خدای وي دا هغه رښتینی سیز دی چې تا به ترې نه سنډه کوله او شپېلې به پوکوالی شي هم دغه خو د سزا هغه مقرره ورځ ده او هر سړی به په دې شان پیش کیږي چې یوه پرښته به یې راولي او بله به ورسره ګواوي ته خو د دې ورځې نه غافل پروت وي نو مونږ درلا د سترګو نه پرده فرانستا نو نن خو د نظر ډیر تیز دی او د هغه ملګری پر اختبا وایي چې دا هغه عمل نامه ده چې ما سره سم دمه تیار پراته ده ما لدی یاتی خدای به ووي ورشي تاسو دواړه پرښتي هر یو زدی کافر په دوزخ کې ارتاو کړی چې د خیر د کارونو نه خلق منی کول د حد نه بهر وتون کې او شکونه غرزون کې وو چې خدای پاک سره ځان لا بل معبود رغولو نو تاسو دواړه دا سړی په سخت عذاب کې ارتاو کړئ د هغه شیطان ملګری به وایي چې کردګارا ما خو دې گمراه کړی نو بلکې دې خو په خپل په غټه بیرته گمراهۍ کې بوخت پروتو خدای به ورته وایي چې زما د وړاندې د جګړې خبرې مکوئ او ما خو درته لا د پخوانه د سزا خبر درلېږلی و نو زما په دلبار کې نن هغه خبره نه بدلیږي او زه په خپل بندیانو د زری عمره زیاتې نکومه